دې نه مخکې آیاتونو کې د عذاب راتلو احتمال بیان شوی و د اوسني آیاتونو کې د پخوانو خلکو د واقعاتو حواله ورکیږي چې پخوانۍ زمانه کې دا قسم عذابونه راغلي دي موجوده کفارو ته پکې دا تنبیه ده چې په ابتدا کې به مجرم ته داسې معمولي غوندې تنبیه ورکړې شوله نو که دغه تنبیه سره به دا بنده خدای طرف ته رجوع شو او د زړه نه بیا سختوالی لاړه او شیطانی مکر و فریب نه به بچ شو نو الله به پرې رحم وکړي به سم مسلمان شو او که په دغه تنبیه باندې به پوه نه شو نو بیا به پرستو راحت راوسته وسعت او فراخي به پرې راوستله نو په ابتدا کې سختی چې په دې کې بنده عاجزي وکړي که عاجزي به ونه کړه بیا به پرې راحت راغی دغه ځای کې بیا د شکرګزارۍ او د انعام او د احسان اثر به کتې شو چې د دې انعاماتو شکریا ادا کوي د ګناه نه توبه وباسو که نه د هغې کې نور به په ګناه کې ورډوب شو نو دې نه پس به ناڅاپه اچانک به یو عذاب راغی او دا ګناهګار قوم یا فرد دې به سټ ورشو نو موجوده کفارو ته دا تنبیه ده چې د هغې پخوانو خلکو په شانتې کاروی به تاسو سره وشي که په لږه لږه تنبیه سم نه شولې نو عذاب به ناڅاپه راځي ختمېږي پرې ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فتحنا عليهم ابواب كل شيء من را پرانست په دې باندې دروازې د هر یو شي چې په عذاب باندې سم نشو توبه اونه وستلا فتحنا عليهم من را کولو کړل په دې باندې ابواب كل شيء دروازې د هر یو شي د رحمتونو د احساناتو دروازې ته کولو شولې که په دې باندې شکر ادا کړي او سم شي نو سم نه شي حتی اذا فرحوا بما اوتو حتی تر دې اذا فرحوا چې دوی خوشحاله شو بما په هغه نعمتونو احساناتو باندې اوتو چې دوی ته ورکړی شو نو په هغې خوشحاله شو خو شکریه ادا نه کړله اخذناهم بغتة من اونیو دی لرا بغتة اچانک من اله غیر الله څوک د معبود غیر د الله نه یاتیکم به چې تاسو ته دا قوت بیا واپس درکړي دا د سترګو قوت درله درکړي د غوږونو قوت درله درکړي دا د زړه نه درله مهر لري کړي بل څوک شته نه انظر كيف نصرف الآيات انظر لك أدور نظرك كيف نصرف الآيات من سرج ألو رالو آياتنا ثم هم يصدفون بيادي ألق كيد حق قبل ولنا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة قل أفرماي پیغمبر علیہ السلام أرأيتكم ما لخبر راكي إن أتاكم عذاب الله بغتة كتر راشي تاسطة عذاب الله بغتة اچانک او جهرتن یا خکارا راشی بغتتا اچانک راشي اچانک څه مطلب چې مخکې نه څه علامې ښکاره شوي نه وي او ناڅاپه د باندې عذاب راشي او جهرتا چې مخکې نه څه علامې معلومې وي انظر کیف نصرف الآیات وګوره ته کیف نصرف الآیات من څرنګې اړو راړو آیاتونه هلاک به نشي الا القوم الظالمون مگر هغه قوم چې ظالمان دي او مشرکان دي نو هغوی به تباه شي نو توبه وباسئ په توبه کې تاخیر مه کوئ هسې نه چې داسې عذاب راشي چې بیا د توبې توفیق پکې نه ملاویږي دې آیات مبارک کې منصب د رسالت د نبوت چې کوم مقام دی د هغې حقیقت ښکاره کېږي کم انسان چې د نبوت دعوی کړي نو هغه به چرم دا دعوه ونه کړي چې د الله په قدرت کې څه دي هغه ټولې خزانې زما قبضه قدرت کې دي دا به چېرې مې یو پیغمبر نه وایي چې هر څه اختیارات ما سره دي داسې به هم چېرې پیغمبر ونه وایي چې فرمایش کوي چې کومه معجزه غواړی چې درته یې ښکاره کړم دا به هم ونه وي او دا به هم ونه وي چې علم غیب ما سره دی نو دې کافرانو پیغمبر علیه السلام ته وی چې ته پیغمبر یې نو دا د خدای دا خزانې کولو که او دا مرګري دي اکثر غریبانان دي دا ټول مالدار کا په خپل ځان هم مالدار کا او دا مرګري دي مالدار کا دا خزانه یې راوسپړه پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې ورته ووایه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله زدا نه وایم چې د الله خزانه ما سره دي د خزانو چابیانې ما سره نه دي هغه چې دا نه وي دا واقعا چې دا نرخونه مخکې ګرانېږي که ارزانېږي وایه که څه څیزونه ګرانېږي چې اوس نه والو ځان سره ستور کړو دا به ګران خرڅ کړو مالدار به شو پې راتلونکي وخت کې به څه کېږي کال پس دوه کاله پس څه کېږي سبا څه کېږي وی دا خو هم ولا اعلم الغیبه دا درته نه وایم چې ما سره علم غیب دی ولا اقول لكم اني ملک ته زمونږ په شانتې یو انسان یې زمونږ هم مور پلار شته ستا هم مور او پلار شته ته هم له موره پلاره پیدا یې ستا هم ضروریات دي زمونږ هم ضروریات دي ته هم بازار ته ځې مونږ هم بازار ته ځو ته هم خوراک کوې مونږ هم خوراک کوو انساني ضروریات ته هم لرې او مونږ نو زمونږ او ستا څه فرق دی چې ته راته پیغمبرۍ دعوه کوې ته پیغمبر یې نو زمونږ په شانتې یو عام سړی یې که نه او که الله پیغمبر رالیږه فرشتې بیا رالیږلې وي ولا اقول لکم انی ملک زه درته دا نه وایم چې زه فرشته یم خوراک څښاک نه کوم انساني ضروریات نه لرم دا خبرې نه کومه دا دواړه برابر دي نه برابر نه دي زه انسان یم ستاسو په شان انسان خو فرق دا دی چې ما ته وحې کېږي او تاسو ته وحې نه کېږي نو د پیغمبر او د غیر پیغمبر په منځ کې د ځمکې او اسمان فرق دی انساني قوتونه په دوه قسمه دي یو علمي او بل عملي علمي او عملي قوت علمیه په اعتبار باندې نبی او غیر نبی کې بینا او نابینا کې څونه فرق دی قوت علمی په اعتبار پیغمبر یو اعلا مرتبه باندې دی او غیر نبی هغه مرتبه ته بالکل نشي رسېدی د پیغمبر د زړه سترګې تجلیات الهی باندې نظر وي مرضیات الهی باندې نظر وي الله په څه رضا کېږي په څه خوشحالېږي نو د پیغمبر د زړه سترګې دقې ځای ته نظر کوي او د رب تجلیاتو ته نظر کوي او د دغه تجلیات او مرضیات د لیدو نه د عامو انسانانو سترګې ړندې دي محروم دي او قوت عملی دا حال دی چې پیغمبر هر وخت خپل قول او فعل هر یو حرکت او سکون د الله د حکم مطابق کوي قوت عملی کې پیغمبر هر وخت د الله د حکم لاندې روان دی او کار کوي خلاف ورزي نه کوي که قدم اوچتوي نو د الله حکم ته انتظار کوي بغیر د حکم نه قدم هم نه اوچتوي که ژبې له حرکت ورکوي نو د الله د حکم نه بغیر یې نه ورکوي نو پیغمبر بینا دی او غیر پیغمبر د هغه په نسبت نابینا دی چې د چا دا یقین دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی او پس د مرګ چې بنده ژوندی شي نو دی به خپل رب ته پیش کېږي چې دا یقین یې دی لیس لهم من دونه ولی نشته دوی لپاره من دونه بغیر د الله نه ولی څوک حمایتي ولا شفیع او نه سفارش کوونکی لعلهم یتقون شاید چې دوی د الله نه ویریږي د مخالفت نه ځان بچ شي ولا تطرد الذين يدعون ربهم مشل د ځان نه ولا تطرد الذين مشل هغه خلک يدعون ربهم چې هغوی رابلي خپل رب بالغداة والعشي په سبا او په بېګا کې هر وخت الله را بلی یریدون وجهه دی اراده لري د رضا د الله شپه ورځ الله بلی بعد کافرانو وی منګه مالدار خلک یو تا سره کېناستې نه شو لکه ستا په خوا کې دا خوار خوار غریبانان ناست دي زمونږ او د دوی لږ د پوزیشن خیال وساته د دې غریبانانو سره من کېناستي دا له ځان نه وشړه دا غریبانان دا بلال حبشي د ځانه لرې که صهیب رومي د ځانه لرې که غریبانان غریبانان دي دا لرې که نو یې دا شړلی نه شم وما عليك من حسابهم نشته پتا باندې من حسابهم د دې د حساب نه من شيء څه شي وما من حسابك عليهم من شيء نشته د حساب نه پدی باندې فشي فتطردهم چې تدوي او شړي فتكون من الظالمين نتبدا بانصاف خلق نشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم ملك وذر خلك يدعون ربهم او دې کافرانو یې د رزیلان د ځانه لرې کړه دې غریبانانو صحابه کرامو ته به رزیلان وي دا رزیلان د ځانه لرې کړه دا ارادل القوم رزیلان د قوم دي دا د ځانه لرې کړه نوح علیه السلام ته همدا ویلي نو پیغمبرانو ته ویلي زمونږ پیغمبر علیه السلام تم خلکو یې دا د ځانه لرې کړه دا رزیلان نه دي رزیل چا ته وایي رزیل هغه انسان ته وایي چې هغه خپل دین خرج کړي او خپل دنیا ته ځان له آباده کړي ده ته رزیل وایي او د ټولو نه زیات رزیل کوم یو دی چې هغه عربی کې ورته ارغل وایي وی هغه انسان چې خپل دین خرج کړي او پردی دنیا پرې جوړه کړي نو ده ته ارزل وایي دا د ټولو نه زیات رزیل دی تا ته څه فایده ده چې د بل دپاره چغې سورې ټوله ورځ وې خپل دین دې تباه او برباد کړو د بل دنیا دې پې جوړه کړله نو دې ته رزیل ترین انسان وایي امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس کوي رزیل او ارزل څوک دی وې سلف صالحین پسې چې سپکې خبرې کوي عالمانو پسې د خدای دوستانو پسې سپکې خبرې کوي وی دا ډېر رزیلان دي ځکه دا سلف صالحین صحابه کرام تابعین تب تابعین دا خو زمونږ د دین استادان دي د پیغمبر علیه السلام نه دا دین د دې بزرګانو په واسطه راغلی دی چې دغه خپلو استادانو او مشرانو ته څوک سپک ګوري دا رزیل دی وی هم ارازلنا دا قوم د کافرو به وی دا صحابه کرام دا زمونږ رسولان دي الله جواب کړی دا رسولان نه دي وكذلك فتنا بعضهم ببعض هم دارنګ من آزمائش او امتحان کړی په دې مالدارو د غریبو امتحان کیږي په غریبو د مالدارو امتحان کیږي مالدار وای وی زه مالدار یم زه د خدای خوښ یم او دا غریب مسلمان دا د خدای نه دی خوښ ليقولوا چې اوی دا کافران مالداران اها اولاء من الله آیا دا غریبانان هغه خلق دي من الله چې الله احسان کړی علیهم په دې باندې من بیننا زمن پمن کې منګه پری خود په دې احسان او کدینه ولا ورته کچره دا دین خو لا باندې منګ راکړي دا مؤمنان درته راشي نو داسې ورته وایه چې الله په خپله ذمه باندې رحمت او مهرباني لیکلې ده که تا د ګناه کار وکړو ته توبه وباسې الله غفور رحیم دی هو كذلك هم دارنګ مفصل الآيات تفسیر سره بیانو من آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین دې لپاره چې